اے پیغمبره دا د الله پاک لوی رحمت دی چې ته د دې خلکو لپاره ډیر نرم خویه جوړ شوی که داس نه وای او ته تون خوی او سخت زړی وای نو دا ټول د ستاله شاوخوا نه خوارې شوي وو د دوی خطاوې وبخښه د دوی لپاره بخښنه وغواړه او د دین په چارو کې هغو ته هم په مشوره کې برخه ورکړه بیا چې ستا اراده پر کومه رایه ټینګه شي وعلى الله فليتوكل المؤمنون که الله مو مرستندوی وي نو هیڅ قوت در باندې برلاسه کېدای نشي او که هغه تاسې پرېږدي نو بیا له هغه وروسته څوک دي چې تاسې مرسته وکړای شي نو څوک چې رښتیني مؤمنان دي هغوی دي یوازې پر الله پاک باندې توکل وکړي دا د هیڅ یو پیغمبر کار نشکی دی چې هغه خیانت وکړي او هر څوک چې خیانت وکړي هغه به د خپل ټول خیانت سره د قیامت ورځ حاضر شي بیا به هر څه کښته د هغه د کلو یو پوره پوره بدلا ورکړي او پر هیڅ چا به هیڅ تیرای ونشي خامو دا څنګه کېدای چې یو څوک تل د الله په خوخه روان وي هغه دی نور چا غوندې کار وکړي چې د الله پاک په غضب اخته شوی وي او د هغه وروستی منزل دوزخ وي چې هغه ډیر ناکاره استوګنځی دی إن الله على كل شيء قدير او دا تاسو څه کوي چې کله په کوم کړهو اخته شي نو په دې خبرو خپل پرانی دي چې دا مصیبت د کوم نه راغی په داس حال کې چې د بدر په جګړه کې تاسو لا سلو د دې د چند مصیبت دښمن ډلې ته رسولای دی کوم تاوان چې د جګړې په ورځ تاسو ته ورسېدی هغه د الله جل جلاله په حکم او د دې لپاره و چې الله پاک وګوري په تاسو کې مؤمنان څوک دي وليعلم الذين نافقوا والله اعلم بما يكتمون او منافقان څوک دي هغه منافقان چې کله هغه ته ویل شول راشي د الله پاک په لار کې وجنګيږي یا لږ تر دغه د خپل خار نه دفاع قدر وکړي نو وی ویل که موږ په هداي چې نن به جګړه کیږي نو موږ به ارومرو د ترتلی وایي کله چې هغه دا خبره کوله هغه وخت هغه د ایمان کفر ته ډیر نږدې وو هغه په خپل خلو هغه څه وایي چې دا غو په زړه کې نوي او هغه څه چې هغه په زړه کې پټوي الله پاک پرې خپوهیږي دا همغه خلک دي چې په خپل خو کې ناستل او دا غورونه خلک کې ودنګېدل او وځل شول دا غو په باد ویل چې کا غوز نو خبره منلې وای نه به وځل شي دوی ته وایي چې کتا سي په خپل دا خبره کې رښتینی آس نو چې کله مو خپل مرګ راشي هغه وزنده وي او ډاډه دي چې کوم مؤمنان چې د هغو وروسته په نړۍ کې پاتې دي او لا تر اوسه پورې هلته نه دي رسېدلي د هغو لپاره هم څه ویره او کړاو نشته تستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين هغوی د الله پاک په لورینه او د هغه په مهربانۍ خوشاله او سوکاله دي او هغه ته څرګنده شوې ده چې الله پاک د مؤمنانو اجر نه ضایع کوي الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم کومو کسانو چې د تاسو کې دون او نستا هم د الله او د رسول بلنې ته لبیک ویل هغه کې چې کوم خلق نیکوکاران او پرهیزګاران دي دا غور لپاره تر اجر دی او هغه کسان چې خلکو ورته وویل چې ستاسو پر خلاف لوی لښکرې راغونډې شوي دي له هغو نه ویرېږئ نو د دې په اورېدو نور هم ایمان پیاوړی شو او هغه جواب ورکړ چې زموږ لپاره خدای پاک کافی دی او هغه ډیر ښه کار جوړونکی دی په پای کې هغوی د الله تعالی له نعمت او له ورینې سره بیرته ستانه شول هغوی ته هیڅ راز زیان هم نه رسېد او د الله پاک د خوښې سره سم تګ کولو مرتبه یې هم وموندله الله پاک ډېر ستر لورونکی دی اوس تاسو ته څرګنده شوه چې هغه په اصل کې شیطان و چې خپل دوستان بې ځایه ویرول د دې عمله په راتلونکي کې تاسې د انسانانو ته مه ویرېږئ د ما نه ویرېږئ که تاسې په رښتینې توګه د ایمان خاوندان یاست ای پیغمبره څوک چې نن د کفر په لاره کې حان او هڅه کوي ته د هغو په منډو ترلو مه ځورېږه دوی د الله پاک هیڅ کار نشي ورانولی الله غواړي چې د هغو لپاره په آخرت کې کومه برخه ونه ټاکي او په پای کې هغوی په سخت عذاب اخته کېدونکي دي دا مهلت چې موږ هغو ته ورکوو کافران دي دا د ځان لپاره غوره نه ګڼي موږ خو هغو ته د دې لپاره مهلت ورکوو چې دوی د ګناه درون پېټی وتړي بیا د هغو لپاره سخته سپکوونکې سزا ده فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم الله پاک د مؤمنان په دې حالت کې هیڅ کله پرې نه دي چې تاسو اوس کې یاد هغه بس چې څلې خلق د ناپاکو خلق تبدیل کړي خو د الله دا عادت نه دی چې تاسو پر غیبو خبر کړی د پټو خبرو د خوونې لپاره چې د هغه له خپلو رسولانو څخه چاته خوښه شي ټاکي د دې عمله د پټو چارو په باب پر الله او پیغمبر ایمان ولرئ که تاسو د ایمان او له خدای د ویریدو چلن غوره کړئ نو تاسو ته به لوی اجر در په برخه شي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة دا د هغو لپاره ډیره بده ده څه شی چې هغوی په خپله شونتیا راغونډوي همغه به د قیامت ورځ د هغو د غاړې توق شي د ځمکې او آسمانونو میراث یوازې د الله پاک دی او تاسې څه کوئ الله پرې خبر دی دا غو دا وینا به هم موږ ولوسو او له دې نه مخکې چې هغوی کوم پیغمبران په ناحقه وژلي هغه هم د هغو په عملنامه کې ثبت دي کله چې د فیصلې وخت راشي په هغه وخت کې به موږ هغو ته وایي چې دا د اوس د دوزخ د عذاب خوند وڅکئ دا ستاسو د خپل لاسونو ګټه ده الله پاک پر خپل بندگانو ظالم نه دی کوم کسان چې وایي الله پاک موږ ته لارښودنه کړې ده چې موږ باید هیڅوک د پیغمبر په توګه تر هغه پورې ونه منو تر څو چې هغه زموږ په مخ کې داسې قرباني ونه کړي چې له غیبو راتلونکي پورې ونه خوري هغو ته ووایه تاسو ته له ما څخه مخکې ډېر پیغمبران راغلي دي چې ډېر زیاتې څرګندې ښکاره نښانې راوړې وي او هغه نښانې هم راوړې وه چې تاسې یادونه کوئ نو که د ایمان راوړلو لپاره تاسې د دې شرط په وړاندې کولو کې رښتینی یاست نو تاسې هغه پیغمبران ولې وژلي که دا خلق تا دروازن غني نو له تا نه مخکې یو شمېر هغه پیغمبران دروازن ګڼل شوي دي چې ښکاره څرګندې نښانې صحیفې او روښانوونکي کتابونه یې راوړي وو كل نفس ذائقة الموت د زغم او له خدایه ویرې په چلند ثابت اوسئ نو دا د سترې حوصلې کار دی وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه الله پاک ورته اخیستې وه چې تاسو به د کتاب لارښودنې په خلکو کې خپروئ او هغه به پټوئ نه خو هغو کتاب شاته وغورځاوه او هغه یې په لږ بیه وپلوره څومره ناکاره راکړه ورکړه ده چې دوی کوي هغوی په غیر ارادي توګه غږ کوي چې زموږ ربه دا ټول شیان تا بابیزه او بې مقصده نه دي هڅ کړي ته له دې نه پاتې چې عبس کار وکړي نو ای ربه موږ د دوزخ له عذابه وژغوره موږ د هغه بلنه ومنله نو ای زموږ بداره کومه ګناه چې له موږ څخه صادره شوې ده د هغې نه راتېر شه کومې بدۍ چې په موږ کې دي هغه ایسته کړه او په خاتمه کې راته د غوره خلکو ملګرتیا را په برخه کړه او د قیامت ورځ موږ له رسوایی سره مه مخامخ کوه په دې کې شک نشته چې ته له خپلو وعدو نه مخالفت کوونکی نه یې فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل زه له تاسو نه د هیڅ یوه د عمل ضایع کوونکی نه یم که ناري نه وي که ښځه تاسو ټول ځینې د ځینو هم جنس یاست له دې امله کومو خلکو چې زما په خاطر خپل وطن پرېښود او زما په لار کې له خپل کورونو څخه ویستل شول د هغو ټولې ګناوې به زه ورته وبخم او هغوی به داسې باغونو ته ننباسم چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي دا د الله پاک وړاندې د هغو مکافات دي او ډېره غوره جزا له همدې الله پاک سره ده د دې پر خلاف کوم خلک چې له خپل خدای نه په ویرېدو ژوند تېروي د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر هغو لاندې ویالې بهیږي په هغو باغونو کې به دوی د تل لپاره اوسیږي دا د هغو لپاره د الله پاک له لوري مېلمستیا وسایل دي او څه چې له خدای پاک سره دي د غورو بندګانو لپاره همغه ډېر غوره دي د الله پاک په وړاندې سرونه ښکته دي او د الله پاک آیاتونه په لږ غوندې بیان نه پلوري د هغو مکافات د هغو له پروردګار سره دي او د الله حساب اخیستنه ځنډېږي نه